امام مسلم رحمه الله دا حدیث استاد او دا وی کتاب صحیح المسلم دې ته ډېر مقبولیت حاصل شوی او جمهور علما او جمهور امت مسلمه د دوی په کتاب باندې اتفاق کړی چې دې کې څومره حدیث دې ذکر کړي ټول صحیح دي نو امام مسلم رحمه الله دوی نه د درس دوران کې یو ځل چا پوښتنه وکړه د یو حدیث متعلق دغه وخت کې دوی ته دا حدیث یاد نه نو دوی کور ته راغله او هغه حدیث مبارکه د هغې تلاش شروع کړ او خوا کې ورسره یو ټوکری پرته و په هغې کې کجورې وې نو دوی به دا کجور راغېسته د ټوکری نه او خوړه به او دا احادیثو په کتابونو کې مې حدیث شریف دی تلاش کول نو دوی سره د مطالعې دومره شوق او د علم دومره شوق دوی سره چې کله دوی دا حدیث شریف دا تلاش کولو او کجوري خړې دوی ته دا اندازه ونشو چې ما څومره کجوري دا او خړې دوی هغه کجوري ډېر زیات مقدار کې وخړې ځکه حدیث شریف ډېر وخت کې هغه پیدا نشو ما کجوري ډېر زیات مقدار کې وخړې بیا د دې وجه نه دوی بیمار شو صحت یې خراب شو او بیا وفات شو دې وجه نه نو دغه علما او نیکان او بزرګان د دې د علم سره دیني مسایلو سره او حدیث مبارکه سره د دوی دومره شوق چې کله به مطالعه کوله نو ذهن او توجه به ټول دې طرف ته